بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة سورة حاقة کې تخویف دنیوي په هلاکت د قومونو او دغه سي اخروی او اخر کې عظمت قرآن الحاقه هغه رښتیا کیدونکې ورځ ملحقه صدا رښتیا کیدونکې ورځ وما ادراک ملحقه او سشي خبر کړي تعالی را چې صدا رښتیا کیدونکې ورځ کذبت سمود دروغ جن کل سمودیانو پیغمبرانو لرا وجاء فرعون ومن قبله او راتل کړیو فرعون او هغه قومونو چې مخکې د دنو والمؤتفقات او هغه کلی ول ټکړی شوی قوم د لوط علیہ السلام بالخاطئه په ډیر لوی ګنا سره فاسو رسول ربهم نافرمانی وکړه د پیغمبر د خپل ربنا چې چت کړي وي د عرش لرا رب ستا چې چت کړي وي د عرش د رب ستا لرا فوقهم چې د پاسه د دین ده یوم اذن په دا ورځ باندې سمانیه اتو ملائکو ان تابعداري وي د عرش د رب یوم اذن تو رزونا په دا ورځ باندې وتاسو ورمخامخ کړي شه قل رب تعالی تخفا منکم خافیه نبا پټی پتاسو کې یو تن یو نفس پټی دن کې فاما من اوتی کتابه بیمینی پس هغه څوک چې ورکړي شو هغه تعامل نامه خپل په خلاص باندې فیقولو هغه به आवाजونه کوي خپل مرګرو ته ها او مقرؤ کتابیه چراشه اولولې زما عمل نامه انی ظننتو بشکا زما یقینو انی ملاق حسابیا چې زما ملاقات کوم د خپل حساب سره فهو فی عیشه راضیه پس دې با پاغه ژوند ډیر خوشاله کی فی جنت عالیه پاغه جنت کی چې اوچته قطوفها دانیه میوی ډیر رانزدی دی جنتیانو تا کلو وشربو ویل شي چې خورای اوس کې هنی ان ډیر په مزي سره بما اسلفتم فی الايام الخالیه دا په سبب دا وی چې تاسو عمل کړی دی په هغه ورځو تیر شو د دنیا کې واما من اوتی کتابه بشمالی او څوک چې ورکړې شو هغه تعامل نامه خپل په غس لاس فیقولو نوایبا چغی بکیا لیتنی افسوس دې ما لرا بد نصیبی د زما لم اوت کتابیه چې نوې راکړې شوې ما ته د عمل نامه خپل ولم ادري ما حسابیه او نه پوي دي چې حساب کتاب څه شي دي یا لیتها کانت القاضیه کاش چې وې د غموت ختمون کې ما لرا چې بیا ژوندون نه وي ما اغنا انی مالیا اس پیدا را نکړ مال را مال خپل الکانی سلطانیه مګر دا ګناهګار ظالمان خلق دې دنیا کې څه خړلیو فلا اقسم پس حاجت نشته او بیا هم زه گوا کومه بما تبصرون هغه سوچ تاسو یې وینئ چې دنیا ده وما لا تبصرون هغه سوچ تاسو یې نه وینئ چې آخرت ته جنت او دوزخ ده دا ټول په دې گواهی انه لقول رسول کریم چې بشک دا قران پیغام دی دا غي پیغمبر چې ډېر عزتمن دی وما هو بقول شاعر او نه دا قران وینا د شاعر قلیلا ما تؤمنون لګ دی پتا سو کی یقین کوونکی او بشک مونږ خپويګو چې په تاسو کې هغه خلق شته دي چې دروغجن کوي دی قران لره فإنه لحسرة على الكافرين او بشک دا قران با ډیر افسوس شي په کافرانو باندې چې خلق زدکاو نو ولې مونږ نه زدکاو دا ولې مونږ قران ته شا کړی و ډیر لوی افسوس وشي وانه لحق اليقين او بشک دا قران حق دی خو په یقین سره فسبح بسم ربک العظیم دا قران مدعا ده دا موضوع ده دا چې توحید دی پاک وګڼا نوم د خپل رب او چې لوی دی